او خپل خالص اولیاء د هغه صفاتونو سره چې هغه حقدار جوړ کړی او د هدایت او د چا د فلاح نو دا غي نرستوي ازداد د دی راوړ ازداد سوکتی او تات چې جمع دات په معنا د سرکشا اما مرده جمع د مارد ده هغه نافرمانه سرکشان هغه چې نه پنرسې په دې کې هدایت او د فقول نشي عنهم د دین آیات او نظر پیغمبران هغه د دین د دی هغه حماقت د دی هغه جهالت لري کول نشي نو وړاندې خاص خلک ذکر اوس دغه مقابلین خلک څه کیږي ذکر کیږي اوس ګور هر کله چې ذکر کړم دلته شارحین وای خاص تتا عبادی خاص د عبادت ټکی سره ذکر کوم او خالص ټکی لري چا سره ذکر کدا اولی دا ځکه چې خاص دي ته چې الله خاص کړي او خالص دې ته ویل کېږي چې هغه ځان پاک کړي نو هغه خاص په مقابله د خالص کې اولاد او د عباد کې په مقابله د اولیاء او کې وسی شر اولاد ځکه ډیرو زینو کې الله تعالی د خپل پیغمبر د تعبیر په چا سره کړل په حق سره او ليله المعراج کې چې ورته وستا کم عبدیت وخت کې ولایت دا عین التراب ورب الارباب د دې من کې څه مناسبت کېدلی شي الله وايي ما ټول کرامات انسانیه په عبدیت کې واچولو نو ځکه دا خالص ته چا سره ذکر کړل دی او دا خاص او خالص سره چا سره ذکر کړل دی اولیاء ولم یعتب قصتهم علی قصه المؤمنین غرض د علامه موصوف ته دی عبارت نه د فر سوال سوال دا چې ګور ان الذين كفروا دا کلام دا څه استرافي شرط کلام دی او دا کلام په ما قبل باندې عطف نشو مستقلا ذکر شو دا والی دا مستقلا ولی ذکر شو په کار دار چې د دې عطف شوی په ما قبل باندې لکه په یو بل کې چې ذکر شيری ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم په دې کې فجار په ابرار باندې څه شی دی عطف شوی دی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم نو انت کې فجار په ابرار باندې مناسبت تضاد رمنس کې نو دا هغه د وجه عاطف شوی دی دلته ولې عاطف ونه شو تر کې عاطف ته ولې ترجیح ورکړ شو په چا باندې پات نو دې راځي جواب جواب دا چې عاطف د دې د قصې په قصې د مؤمنانو ونک لکه څنګه چې هم د څه قسم عاطف په ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم کې شوی دی لتباینهما فی الغرض هغه ردی وجنه چې په ابران لفی نعیم او فجار لفی جهنم کې مناسبایون فی الغرض نشته او مناسبت تضاد دلته ا په خلاف تر ان الذين كفروا چې دلته کې تباين فی الغرض ده تباين تباين فی الغرض ذکر چې د دینه چې کومه اوله جمله ده نو هغه د ذکر د کتاب د پاره شی ده هدل للمتقین الذین دار کتاب تذکرہ پاره کیږي او د بیان د شان د کتاب او دا چې دا نو دا چلولې شوی دا د شرح د تمرد د دي خلکو د انهماس د دي په دلال کې نو دې کې دې کې دغه نشته ده تباین فی الغرض ده التر کتاب صفاتونه ذکر کیږي او دلته چا ذکر کیږي التر چا ذکر کیږي د کتاب ذکر کیږي او دلته رچا ذکر کیږي حالت د کتاب ذکر کیږي او دلته کې د دې خلکو دا شان تمرز دی او انهماک د دې خلکو په دلال کې د دې تذکرہ کی نو حالت غرض یو شعر دلته کې غرض لیکن په دې باندې یو دوه سوال دي اول سوال دار چې هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ګور الته کې الذين يؤمنون بالغیب درې مخ کې سره څه شعر متصل کلام دی الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی هدل للمتقین الذين يؤمنون دا متصل کلام دی دا الذين يؤمنون دا ما قبل سره نو الته کې هم احوال لچا ذکر شیری دا خلکو کنه او دلته کې تمرد ذکر دی اول ته ایمان بالغیب اقامت الصلاه وغیرہ وغیرہ سوال سنه خلق خدا الذين يؤمنون بالغيب کلام ځان له مستقل کلام اخلي دا اخلي مستقل کلام اخلي نو چې مستقل کلام واغس نو ته ذکر د مؤمنانو شو ایمان او فلان ذکر د صفات حسنه شو او دلته ان الذين كفروا سواء عليهم وغيره د دې دا تمرد تذکرہ کیږي نو بیا خو په کار داله کې څه شی راشي کنه مناسبت لکه ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم څه شی ده مناسبه جواب وایه که دغه منګه کلام څه شی واخلو دا مفصول او ځان له کلام هم واخلو نو بیا منشر سوال مخ کړه هدل للمتقین دا قران هدایت ته نیکانو د پاره سوال ولی دا هدایت شو د نیکانو د پاره ځکه دا ایمان بالغیب لري دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي نو دغه جمله که موږ مفصوله مو اخلو خو منشر سوال بیا غما قبل عبارت ته چې هغه تذکره د کتاب ان الذين کې کلمه ده ان راغله مفسر دلته کې بحث هر کله چې تر کې عطف د بحث نه فارغ شو اوس شروع کا په دې خبره کې چې کلمه ده ان نو ذکر دا خبره دې مقام کې چې دې ته ان ان بعنا کان وغیرہ تا حروف مشبہ بالفعل وي دې ته حروف مشبہ بالفعل ځکه چې دا مشابهت لري د فعل سره دا مشابهت لري د فعل سره لفظنم لري او دا استعمالنم لري او دا معننم لري لفظن ځکه لري چې فعل کله درې ټکی او دام او کله څلوري دام داسي لعل تغور سو ټکی رسالو او ان تغور درې ټکی ری ثلاثیت رباعیت کې داغه پرنګری او دا استعمالنم داغه پرنګری ځکه فعل متعدی په دوو کلمو داخلي ان په دوو کلمو باندې داخلي او دا معنی نن داغه سره مناسبت لري ځکه ان تحقق په معنی لکه حققتو دا د فعل معناګانې دي تحقق وغیرہ هغه د تمنی وغیرہ د افعال سری معناګانې نو لفظا استعمالا معنا دغه پرنګری نو دي ته حروف مشبہ بالفعل وي البته یو مسله ده چې فعل چې کوم عمل کې فعل متعدی او اول مرفوع و منصوب واړي ضرب زید عمرا خدای خو چون کې داغه مشابه هره او داغه نه کم دی نو دته موږ عمل فرعي ورته د د عمل فرعي دار چې اول ته بسور کوي نسب او دویم ته بسور کوي رفع ان زیدن قائم هغه ته اصلي عمل ورکړ شي او د تفری عمل ورکړ شو دا مسله ختم شو یو اختلاف پدې کې پاتې دی چې خبر د ان ان زیدن قائم دا خبر د ان دا خبر د ان چې مرفوع دی نو دا ولی مرفوع دی خبر د ان مرفوع دی دا ولی مرفوع دی نو دا مرفوع چې دی نو غیر د کوفیانو نه وای چې دا د ان د وجه نه شعر مرفوع او کوفیان وای نه وای د د حالت اوله اول حالت د چې هغه چاو درافه ځکه زیدون قائمونو کنه نو دا من ابقاء علی ما کان د په مخ کې څنګه وو نو باغ دغه باندې منګه پرې خو باغ باندې منګه تک د من پرې خو د منګه څه شي کا پرې خو مخکې رفع ور اوسم څه شي لاره لیکن د دې کوفیانو دا مسلک دا دومره مضبوط نه لري دا یو دوه وجې دي هغه وجه دا نه چې دا خبر چونکه مخکې ونه پس ته د حروفونه به هما د د صفاتی او دا اثر د ان نه دی نو بیا ته پکانه کې سوای بیا پکانه کې ولې نه وای چې کان زیدون قائمون بیا قائمون ولې نه وای ځکه چې مخکې د کان نم زیدم دغه او کنه نو بیا په کار دار چې وسم دې شي هغه رنګ پاتې الته خو تفتی شی وای قائما وای بیا نو پته ولګی چې اثر د چاره د کار ټیک شو کار د اثر د چاره دویم کوفیان تاسو په مسلک باندې تاسو خود سی وای چې مبتدا پچا کې عامل ده په خبر کې او خبر پچا کې عامل نه په مبتدا کې څه شی راغلی نو کله چې ان دې په زید داخل کړه دا زید خو د ابتدا نه ختم شو کنه یا دا زید خو د دې وجه نه مرفوع چې د مجرد د عوامل نه ان په داخل شو نو څه کړه ابتدا ختم شوله نو اوس به څنګه و چې مخکې خبرو نو مخکې خو پاکستان څه په نسبت باندې څوک عامل و مبتدا اوس خو هغه څه شوه نو بیا ولې دې نو بهرحال مسلک د غیر کوفیانو اولاده چې دا د دې د وجه نه مرفوع دی پوه شئ ان چې کوم دی دا د حروف مشبه بل ان د حروف هغه نه چې مشابهت لري د فعل سره د ماضی سره هم مطلقاً لازمی او کوم متعدی فعادت د حروف کې او د بنا علی الفتحه کې اپ لزوم د اسماء کې په اسمونو باندې هم داخلي کې دی او دا څنګه په اعتاد معنی او د کې معنا د فعل سي تحقق تشبه استدراک تمنی ترجیه د دین دي او د متعدد سره خاصتا په دخول درې کې په دوه په دوه چا باندې اسمانو باندې د دې وجه نه ته عمل ورکړ شوی د عملي فرعي چې هغه سب د جزء اول دی او پر جزء ثاني ده د وجه د اعلام نه چې دا فرع د په عمل کې او داخل فيه پوښه وقال الكوفيان کوفیان وی خبر مخکر دخول د دینا ودا مرفوع بالسی شیو خبریت او دا وهي بعدو باقیت د باقی دی او مقتضی د رفع دی قضیه للاستصحاب د وجه د فیصله د استصحاب نه څه مطلب یعنی موږ بقا د شی علی ما کان کو مخکې دی وو نو سم اقشان دی نو فلا يرفعه الحرف نو حرف او طرف نشي ورکول دا طرف نه دا ورکړ وجيب د دینه جواب ورکړي شعر چې اقتضا د خبریت الرفع لره مشروطه او په تجرد پچا باندې چې دې به تجرد د عواملنا لتخلفها انا فی خبر کان د وجر تخلف ته دی انا در خبریت نه په خبر کان په خبر کان کې نه ګوري ځکه زید قائمون دا بنابر دغه مرفوع کنه سو کا دا بنا دا تجرد کنه تجرد سبب د چاو دراته نو کنه چې ور باندې شي داخل شو کار نو فتعین پس متعین شو اعمال د حروف اعمال د چا د حروف د عبارت کې څه فرق دی فائدہ ته کې وو نشته نشته کنه ها نو متعین شو اعمال د حروف شته او کنه وو نه په غیر لګی و فائدتها تاکیدن او فائدہ د دې تاکید د چاره د نسبت فائدہ د دې تاکید د نسبت ته او تحقیق ته د نسبت ته اے ان فائدہ نه د دې کې تحقیق کی یا په دې کې تاکید کیږي د دې د وجه نه یتلقى به القسم په دې سره د قسم دغه کیږي استقبالیه کیږي سکیږي د څه استقبالیه کیږي یو سره قسم خوري کنه او د قسم پسې جواب قسم راځي کنه راځي نو خبره خو تامیږي کنه ولې د جواب قسم په سر کې سو کې لام ځکه قسم چې سو کین نو مطلب تاکیدی خو په هغه باندې سو خدلاره د دې د وجه د دې استقبالیه 50 سره کیږي نه په دې سره تلقی رغ مخکې قسم وشي کنه نه لام نه په دې سره مخکې قسم وشي کنه رسو جواب قسم راځي په جواب قسم خو کلام تابعږي کنه خو د جواب قسم په سر کې ان ناراضي والله ان زید الله دا ولی دار دې د وجره چې دا قسم چې خلک کوي تحقیق د پاره کوي په تحقیق باندې څوک دلالت کوي ان دا د نسبت هم مضبوطی نو ځکه د جواب قسم په سر کې څوک راځي ان ها ولذالک د دې د وجنه تلقی کی په دې سر د قسم یعنی د قسم استقبالیه دی کوي او صادری کی په دې سر څه شي جوابونه او ذکر کیږي د په معرض د چا کې د شک کې لکه واسالون کان انزل قرنین قل ساتلو علیکم منه ذکر ان مکننا له فی الارض ګور ان مکننا دا تصویر د جواب 50 سره شو په ان سره وی ارزه کی کله وی چې زید قائم کله وی ان زید قائم کله والله ان زید لقائم دغه قسم عبارتونه وی مقصد یو دی هغه وی هغه کې لغوه نه وستا پر سوچ کې لغوه ده هغه وجدار چې کم سړی خالی وزین زید قائم نه تا وای کم چې لګ مترددی نو سو تا وای ان تا کم چې خ مترددی نو تاکیدات او سره زیاتا وا نو مطلب ده نو دینه دا معلومه چې کریمه ان د چا د پر راځي تاکید ده ورد وی دا قول ستا چې عبد الله قائم دا اخبار دی قیام نه او ان عبد الله قائم دا جواب د سائل سائل له قیام نه نه او ان عبد الله لا قائم دا جواب د منکر دی لقیامه د قیام ده دا نو دا مختلفو زینو کې دا څه قسم عبارت ویل کیږي د کې لغو نشته